په دریو خطاباتو سره اول کې زجر د منافقانو له چې په خلی وای او عمل پې نه کوي او دویم کې وایي چې د بنی اسرائیل په شانته مکیږي چې موسی علی السلام ورته وی چې جنگ وکړي هغه کې ناس او دریم کې وایي چې د حواریینو په شانته شي چې عیسی علی السلام ورته وي ناغي وی مونږ یو د الله د دین امداد کوونکی سبح لله پاکی بیانی الله لرا ما فی السماوات و ما فی الارض هغه سوچ په اسمان کې دي او هغه سوچ په زمکه کې دي او هو العزیز الحکیم هغه الله زور اور ذات ته او حکمتونو والده یا ایو الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون ایمان والو ولی وای په خلی باندې هغه سو چې بیا په عمل نه کوي کبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصې ده د الله په نسبت باندې دا خبره داسې لکه هغه دیوال مضبوط اوس پنې سره دا د الله خوخي چې تاسو وی چیرې کوم عمل وی چې د الله خوخي چې مونږه شروع کو الله وی جهاد وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کړئ چې ویلو موسی علی السلام خپل قوم بنی اسرائیل ته یا قوم ازما قوم علم تؤذوننی ولی ما لزرر را کوي وقد تعلمون او تاسو ته معلومه ده انی رسول الله الیکم چې د الله پیغمبر یم تاسو ته را لېږل شوی فلما زاغو کله چې هغه وړې دو د الله د حکم نه ازاغ الله قلوبهم نواړو الله زړونه داغي جهاد ونکړې شو بلکې ډیره زمانہ محرومه پاتې شو والله ولا يهد القوم الفاسقين الله توفیق نور کوي د دې اعمالو هغه قوم نافرمان ته فإذ قال عيسى ابن مريم او یاد کړئ چې ویلو عیسی علی السلام زوی د مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم بشک از پیغمبر یم د الله تاسو ته را لېږل شوی مصدقا لما بین یدیه زه تصدیق کوم داغي کتاب چې مخکې زمان نازل شوی دی من التورات چې هغه تورات ته د موسی علی السلام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد او خوشخبری در کون کې امتاز تا په یو پیغمبر عظیم الشان چې راضی با رستو زمانہ چنم داغو احمد دی څوک دی لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ دا الله کتاب ته سحر او جادوي او هو یدعا ال الاسلام او حال دی چې دل دعوت ورکول شي توحید ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کوي دا سه قوم ظالمانو ته ظالمان سوکی یریدون لیطفئو نور الله بیافواهم چې دا غي دا غټه اراده ای چې ملکی رڼا د الله په خپل خلو سره بے دلیل خبرو سره والله متم نوره او الله پورا کون کې د خپل رڼا لره دا خپل توحید بارسی د دنیا ګټ ګټ تا ولو کرہ الکافرون اگر کډیر بد بغنی کافران او خفوی په دی باندې هر وخت الله و رسینو او څنګه به رسی دا غي د پار اسباب الله جوړ کړی دی هو الذی الله غزاد ته ارسل رسوله بالهدى چې را لېګلې د خپل پیغمبر په یو عظیم هدایت سره چې کتاب د قران دی او دین الحق او په یو حق دین سره چې توحید دی ليظهره على الدين كله چوچت کې دی لرا غالب کې دی لرا په ټولو دینونو ولو کرے المشرکون او توحید دشمنان خو مشرکان دي نو اگر چې بد بغني مشرکان والله به خوري الله به غالب کوي یا ایو الذین آمنو ترغیب ایمان والو هل ادلکم ایا خبر کوم تاسو لره علا تجارتن پداسی او تجارتو چې هغه جهاد فی سبیل الله دې تنجیکم من عذاب علیم چې بچ کی تاسو لره د عذاب دردناک نه تؤمنون بالله ورسوله تاسو باول یقین کوئ ایمان براولې په الله باندې او د الله پیغمبر او تجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکوي د الله په لار کې بموالکم وانفسکم په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره ذالکم خیر لکم دا جهاد تاسو د پاره ډیر فائدہ مند دی اگر که تاسو یې چې په دې کې نقصان دی نه دې کې ډیره فائدہ ده ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ د دې جهاد په فائدو په حکمتونو فی جنات عدن په جنتونو د همیشوالی کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دی و اخرى او یو بل نعمت ته او تجارت ته تحبونا چې تاسو هغه سره محبت ساتئ تاسو مال سره محبت نه ساتئ هغه سره محبت ساتئ هغه څه شی نصر من الله و فتح قریب څنګه چې ویل عیسی علی السلام زوی د مریم او خپل تابعدار او ته حق پرست ته من انصاری ال الله څوک دې چې ما سره امدادو کی د الله په دین کې قال الحواریون نو هغه حق پرستو مخلصین او عیسی علی السلام نحنو انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د الله د دین فامنت طائفه من بنی اسرائیل پس ایمان راوړو یو جماعت بنی اسرائیلنا وکفرت طائفه او کفر او انکار کو یو بل جماعت اختلاف جوړ شو فایدنا الذین آمنوا علی عدوهم الله یې مونږه زور اور کړل هغه کسان چې مؤمنانو په خپل دشمنانو باندې فاصبحوا ظاهرین پس وګرځیدل هغه جماعت حق پرستو غالب